د پنځمې سپاره نه سیسا ساسو مخ کې اولستا سورته نساء هغه سورته ده چې په دې سورته کې اصلاح د معاشره وا چې معاشره به څنګه سمې او د معاشره د سمولو د پاره اصول سری او صورت په دریو حصو تقسیمو اول و پنځو سیاتونو کې شپالس احکام ذکر کوي بین الرعیت د خلکو ترمنځ چې کوم حقوق لازمو چې د خلکو کار بسي په خپل کورنۍ کې په خپل معاشره کې چې د بل مال بنخوري یتیم دی غریب دی بے وسه دی داغه حمال نبزان بچ کئ قران یو ذکر کی او بل په قیاس کی یتیمی ذکر کړي دی بیوقوفی ذکر کړي دی ولا تو تصفا اموالکم ولا تاکلوا اموال الیتام بیوقوف او یتیمی ذکر کو چې دا په معاشره کې ډیر کمزوري او خلکو پس پکوالي طریقې هغه ته قتل او نور او حکمونه د کمزورو هغه په قیاس کوي بیا چا کمزور خلکو چاو له حقونه نور کول لکه زنانا مخلوق هغه مخلوق چاغه په عربو کې ډېر کمزورې ګڼلې شوې داسې کمزورواله دا غیر راغلي او لکه پشان د حیواناتو با د زناورو غوندې په میلو کې خرڅې دي لکه نن سبا چې میلو کې زناور خرڅيږي او غستې شي نو د زنانو سره دا رویا په عربو کې کېدا یا به ژوندې خو خولې یا به په دې طریقه باندې خرصولې قران داغه فبارکم دی صورت کې بیان کو وات النساء صدقاتهن نحلا او چې کوم خزه به واده شو واده کېده به هغه د مہر ته پوس نو داغه د حق ته پوس نو قران داغه د حق بیان کو چې داغه سوره یسرا هغه یې صح په هغه ته ور کوي کوم مہر د مقرر کو هغه مہر مقرره ور کوي بیا د بیوقوفو بیا دا کمزورو باز حقونه باز خلکو ته کم ور کوي باز سیوا ور کوي نو دا غي د پارم قران بیان کو للرجال نصیب مم مکتسبو وللنساء نصیب مم مکتسبنا د خزو د پارم چې کم حقونه مقرر دي والدینو د پارا اقربون خپل خپلوانو د پارا للقربا والیتاما والمساکین د پارا داغه د خپل خپل خپل حقونه ورکي سیواواله مکوي کم حقونه چې الله مقرر کړی دي د پلار حق دی د مور حق دی د اولاد حق دی د خځه حق دی د خاون حق دی دا هر چا خپل خپل حق دی نو دا هغه د حقونو لحاظ ساتل پکار دی لنډه ده بیا چې څنګه حقونه قران هغه موږ ته خود لیدي یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین چې کله تقسیم کې نو هغه تقسیم به په کومه طریقه کې نو قران چې کوم تقسیم کړي دي نو هغه څه وکړه اورور دې دې خور دې دا ا یاد پلار او د مور دواړو نه کله کله پکې د پلار نه کله کله پکې د مور نه مور نه یوي او د پلار نه جدا وي کله کله پکې د مور نه د پلار نه وی او د مور نه نه کله کله د مور نه یي خويندرونه او د پلار هغه جدای داغه ځان له بیا حقوق قران دی صورت کې ذکر کړي د پلار کمی سره اولاد پاتې شو داغه سورې سره اولاد کې با خويندرونو کې با فرق نه راولي اولاد بالکل په منزله داسې دي سلور بچی دي دي پنځه بچی دي دي هغه پشان د دې پنځو ګوتوري داسې ګوتو کې فرق شته خو پنځو بچو کې به فرق نه راوړي 15000 روپۍ دي 15 والا لکان دي یو یو روپۍ به خپل خپل زوی ته تقسیم کی او وو ته ورکی دانا نن سبا په معاشره کې مصیبت دار دی چې پلار امیشا یو زوی یا دو زامن اغا برسر اقتدار کې نه اغه لا ار یو سیز اغه لا ورکی او نور اولاد دغه صفات کی دا چې شتا مشران یا کشرانو ته ورکی وای خیر دې زما خیال ساتي وتا په خپل د ځان خیال خراب کو چې د یو ګټه کې یو سره تعلق ساتي نور سره نه ساتي نو هغه تاسو څنګه تعلق ساتي کم سے کم پتا لازم داو چې تب خپل حق هغه له پوره ورکي او ته دا هغه چې خیال د بچو ساتي نو هغه کم سے کم ستاسو مشري خیال ساتي خو چې استا ته دا غي د بچی خیال نه ساتي دا به استا د پلارواله څنګه خیال وساتي یو کس راغې حدیث کې راځي هاوي حضرت زما دا پلار مالا اسنه را کوي ما سره خیال نه ساتي نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی انت و مالک لابیکا تو او استاد ټول مال هغه استاد پلار دی تم د پلار دی او هم استاد مال او استاد پلار دی بل حدیث کې راځي والدین پورې چې پلار مور نم خسلوک د بچی سره پکار دی مور او پلار د بچی نه ګیله کوي وې زما خیال نه ساتي خو د زویم حق شته د لورم حق شته چې دا پلار نه خو ګیلو کی کنه چې ته یو ورکه په نور باندې ناغه ویره د ما سره بد سلوک وکړه پلار یې راغې حاضی بارکه شکایت کا او حضرت صلی الله علیه وسلم دربار کې ویاده زما زوی ما سره خسلوک نه کوي کله دا کې کله دا کې نبی علیہ السلام دا هغه زوی وروغخته وته د پلار سره ولې غلطه رویه کې وای حضرت دا ته پوس رانه و که سیګ د زو سره رویه بد کوم خو زرستو کوم د را سره مخ کې کړی دا وای زما په پلار حق شته په مایم حق شته ویا وای اول خدما له نوم غلطي خو دی یو نوم یو تواز دا نوم لاله پړم بیواله کې غلطي خیره دیم په مای تعلیم نه کړي دریم هماله خزه کرشته نه دا کړي زناورو غوندي لوی کړي ما د نوم لحاظ مې نه ده کړي د کورشتري لحاظ مې نه ده کړي د تعلیم لحاظ ما هغه نه ده کړي نو کله ټولو شیزونو کې د زما خلاف کړي دي زما حق نه ده کړي نو که زه د یو حق ادا نه کوم نبی علیہ السلام هغه پلار تولوي چې واقعي اول تا د سره بد سلوک کړي اگر کستا بچي او پتا ها حقونه وو اول به تاغه لخنمی خو دی وي بیا به خ تعلیم پکړې وي بیا به خزه کې رشتہ قائمه کړې وا تا د زناورو غوند دوی کړې او نو هغه اول تا سره بد کړی ځکه تاسو سره اوس بد کیږي نن اول پلار مور غلط سلوک کوي د بچی سره نو داغه انجام بیا غلط وي نو دې صورت کې دا احکام را لې او داغه بیان کوي مونږ ته بل د بے حیاي نه ځان وساتئ ها خزا دا سړی دی بے حیايو کې نو بے حیاي سره سره پاغه باندې سپکار دي گواهان پکار دي دا سه د چا توهین او سپکواله مکوا بغیر د گواهانو نه او اتم حکم ذکر کوي د معاشره د سمولو د پاره چې پردې زنانه په زور میراث د پاره ماخلي نن اکثر زمنګ په دې پښتنو کې دا قانون دی چې یو کور کې درې سلور بچی دي او د یو بچی په کې چرته خزمړ شي دا سړی مړ شي خاوند مړ شي خزه پاتې شي یا پیغله دا بچی نه او یا بچی ویرا زاد کون نن ځکه نو باسو چې دا خلک به خبرم کوي او بل لا زدا بل رو رشتہ دا به وادر دل به پنیکا کو دا سړي معاشره کې خلک کوي کنه دا خبره غلطه ده قران په دې رد کوي یا ایه الذین آمنو لا ترسوا النساء کرا او مؤمنانو ماغله خزي پوزورا د میراث لپاره هو که په خپل خوخه هغه زنانا په کور کې د یو لیور سره پاتې کیږي او نکاح ور سره کوي بالکل جایز ده قران وای خو چې هغه کور کې خوخه نه ده چې نه د یو لیور سره نکاح خوخه دا ول د بلتوي نه شرم دی زیب بار نه ام مجبور شي سخرو ته وي یا دا کور سره براو ته وي تاسو به دا سلوک منګو کو دا بو کو ملبر کو دمکیان ورکې نو خود به خود مجبور شي اپ زور په اغا نکاو کی دا قانون دا معاشره غلطه ده پرستا کورنۍ نه سميږي ټیک دا هغه زنانه به داسې سلوکو کې پاو کور کې چې بیا وداغه نقصان ډیر زیات شي هغه ته ها مشر دی وی سربرا چې بچی ته زما په شان د اولاد ستا خو خدا خاوند مرشه دا غدا الله خو هوا بچی دی یا بچی دی نشتا کچرته بل خاون کې په دې کور کې لیور هغه به واده دی یا واده کړي او هغه زبل واده کول غواړم په واده کېږي نو فبها کور کې پاتې شه او کاو نه ز خاون نکوم خپل بچی د کینم بازی کنه و یو بچی پښتنیم پکشتا و زه یو بچی د کینم مجبور کوي ما کیدینی نه تا به زبر ځای کې واده کوم ما د کور کې مسلې ما پیدا کوه دا خنه ده او باز داسې کوي چې دا غي بچی دوشتا هغه خاون کوم نه خاون بنه کې نو دا کار مو پیدا کو خلکو مون پوری خان دی بیا د یو بچی دشته کنه وای کنه یو بچی رشتہ کنه بچی له بناسته ګورا د سړی چې خزم لشي کنه لا دا غم درې ورځې تیری شي ویني چې د غم په ورځو کې ډون کوي یو بل نه معلومات کې چې دواله راځي الکه څنګه چې د خزه ته معلوم دی کنه نو خدغه څه پاتې شو غم دوران کې د غم انتظارم نه کې جوارو که زما د خزه خدای درې ورځې پوره شي کنه د غم ما دې نو داسې کتلی دی یو لیدل کړی تری راغلی درځ انتظار نه کوي ځان له بندوبست کوي د خزه لپاره او کته خزه خاون مړ شو نو خزه ته خطو په خاون کې دا ګوره موږ په وربه خلک خان دي چې وګور راسه نه دا معاشره غلطه ده او یا ولا بل ځای کې د رشته بندوبست ځکه نه کوي چې بیا به زما د دې زوی حصہ یو صاحب جیداد دی صاحب مال له نو هغه ډیر مال هغه تپاتې کیږي د خزینه د سړینا خاوننا نو د دې مال د پادم دا بځه کې د رښتې بندو بسره نه کوي دا ټول معاشري دي د معاشري د اصلاح د پاره دي صورت کې اصول موږ ته بیانې خدا موږ پښتنو یې کړی دی غره ښا د میراث د پاره میراث د پاره دام ده دا یو ماشومه ده او داغي پلار مرشه ازما اورویرا ده بل فرد و تقدیر پلار مرشه ما ته پاتې شو لکه زه داغي سربرا شوم اوس زما کور کې پاتې کیږي شریکو منګه خو پلار زما رور مرشه او داغي ماشومی پاتې شو یو یا دوا اوس هغه ماشومانه شروي چې یای په خپل کور کې د تر زوی ته په نکاح کا چې دا غي جنې خوخه یي په نکاح کا او دا هغه جنې چې سور اسدا هغه ولور کا او په خپل کور کې پاتې کا او که چرته نه پاتې کې دا هغه جنې کور کې رشتہ خوخه نه ده بشکا چې کم ځای کې دا غي خوخه سي زه الته په نکاح کا او دا چې سور اسې کی هغه ولور کا زموږ معاشره سوی هم پښتانه سوی ته زمار ویړی بځه کې د کونوم واغز بچي ګوره ما پیژنې کنه او زی باندې دی کور کې وا یا خپل زوی ته په زور په نکاح کې دا غیر خوخه نه خو مجبوری ده کنه خپل زوی ته په زور په نکاح کې ویرا او ایشه ولونه کې اورو کو پنیک او نه بل ته په نکاح ور کوي وی ونه کله کور نه وباسو نو بیا به سره زما د کور نسجی حساب ور سره دي مال به ور سره دي پیسې به ور سره دي قران په دې زونو باندې رد کړي چې نه دا شی منه ده خپل کور کې زی جنې خوشاله ده بشکه کور کې واده وږي د تر زوی سره او کنا ها خوشاله نه نه کوي بشکه چې کم دی کې دا غي خوخه سي زی ها نو رشتہ داري کې الته نکاح بندوبس وکړه خپلې سوال ورکړه بیا دا ذکر کوي په دې صورت کې چې یا ساتي د حرام او نزان ساتي د خپل حرام خزي دي پنځلس په دې صورت کې الله هغه خزو بیان کړي د پنځلسو مور حرام ده مور سره نکاح نه کیږي خور حرام ده خور سره نکاح نه کیږي نو د پيو مور سره د پيو خور سره هغه سره نکاح نسې کی دنګور سره نکاح نسې کی انګور انګور د خپل بچی هغه خزه دای سه نکاح نسی کی هاو هغه بچي چې خپل بچي نه دی خو په بچوالي نیولې دا کور کې لوي شوی دی لکه کله ډیر وینم موږ داسې بچی نه رور بچي ول ورکی بل یو کس له بچي ورکی چې ستا بچی نه شدا یو ماته را درک نو داغه سره لوي شي نو داغه اغله خزه وکړه خداغه بچی نه دی خو بچوالي نیولې هغه ته متبنا وای نو هغه متبنا له خزه وکړه د پلار پلار نو خو په پلار یې ګرځیدل او هغه زوی ولې باندې نیولې او هغه خزه وکړه او هغه متبنا بیا د خزه پریدي اے طلاق لو ورکه یا متبنا مرشه نو بشکا دا متبنا خزه د پلار بیا اغستې شي دا عربو کې یو لوی جهالتو د متبنا خزې سره نکاح کول هغه من او شرم او عار غاڼه نبی علیہ السلام باندې الله دا رسم مات کړو چې د متبنا خزه وا او هغه په نکاح اغسته وا اگر چې نبی علیہ السلام دا ځکه نه خو خولا چې بیا وا عرب خان دي چې تا زمنګ معاشره دا سکړه او الله حکم سورته احزاب کې راولېګا چې نه دا نن پتا دا رسم ماتوم الله او استاد امت د پاره دا کار سانو ایو خپل زوی دی نو د خپل زوی خزا هغه تن ګور وای هغه په نکاح نشي اغسته پرکټې په نکاح نشي اغسته پرکټې دی ته یا پرکټې خزه دې وکړه کونډه او دا غي خزه سره جنې رااله جنکې راځي کله کله چې جنې و سره ده نو د یوي سره به قران وی نکاح کې چې دا غ جنې د مور سره د نکاح وکړه نو دا غ جنې لور هغه ستاره پاره پرکټې شو دا غي سره نکاح نه کې هو کچرته د هغه خزه لور سا پر کټې سره د نکاح وکړه نو دا هغه جنې ده مور سب نکاح نه کوي یو سب نکاح کوي پوه مقصد باندې کنه کونډه خزه ده بیا خاون طلاق ورکړي یا خاون مرشوي دي او ته د خزه په تلاش کې ګرځي چې تا کونډه ملاو شو او د کونډې سره بچي جنې ده ام بلوغ تر رسیدو والا دا بالغه ده نو یا ساته د یوی سره بنکا کې بل باندې کې یا هغه خزه سره او یای داغي لور سره زاد ربانی نو یو ربانی حرام شو بل دو خويندې په یو نکاح کې حرامي دي قران وایي دوه خويندې دي یو دی په نکاح واغستا او دا بل سره تعلق خره ابدم دی خوخه ده یره دا اخذ خپل خزه ته به خوخه ده نه چې دا بده خورم په نکاح عالم نه دا حرام دی ښا نه هو اغسته شیخ په دې صورت چې دې خزلا یوی خور له لسور کې طلاق ورکې او یا غستې شي په دې صورت چې دا خور د دې خزې مړه شو خور یې مړه شو بشکا دا داغه نه پس داغه بل خور په کور دا هغه په نکاح واخله هغه مړه شو داغه بل خور په کور دا هغه په نکاح واخله موږ یو دوه سوس مړلې خزې مړې دي یو خدای هغه ژوندې ده اے خسړې و خزه وکړه سو وخت پس خزه مړه شو خواخه وته وی زوم دی وی اس پروانه سره زما ډوډۍ بدام شتا په نکای بدا ور کړه سو وخت پس هغه بلې مړه شو خواخه وته وی بدام شته اس پروانه شتا زمې له په نکای ور کړه ها نو بیا نمبر پکې دا غو نه غمر شنه دا کله کله کې خلکم شتا وې سبب بل زیاده زی زما په کور کې زیشتا او الحمدلله زما جنې در کوم نو معاشره موږ ته خيسته خيسته اخلاقي چې د دې خلکو سره به نکاح نه کوي غوړي هو په خوانو متونو کې کې جایزو نو هغه امتونه په بعض وختونو کې هغه جایز کيو دی امت کې من دي دوه خويندې په یو نکاح په یو ټیم کې او پنځل لسم هغه زنانا چې د شته نکاح خزي اکثر دا خلک نن دې ته ګوري نه خزي خاون کړي یا دا واده شوی دا یا په کور ناشته ده نکاح نامه شته نکاح شوی دا کویدن شوی دا او هغه بل چا سره نکاح وکي نو دا دوی منکاح دا حرام ده دا منه ده پوه شئ کنه نو دا ډیر مسائل ویغه من د نکاح که تاسو څنګه نکاح کړې وې نکاح مخکې شوی دا دوی منکاح پس د نکاح نه کم ده کې جایز او قران دې منع کړي حرمت علیکم المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم نشته خاوندانو والا خزي هغه پتا سو حرامي دي اذا سړیا خاون ته بس بانو خاون ملک شوی چې لوک شوی نو خاون خوشته کنه چې لوک شوی زمنګ د امام ابو حنیفه په مذهب باندې چې د کم خزه خاون مرشو نو هغه به سلور اتیا کالو پوري د واده نوم نالي سلور اتیا کالو پوري نو سلور اتیا کال زمانه یې نه پس بیا خزه سو کوي مقصد دا دی چې داغه د مرګ او د ژوند پته نه لګي غیب شوی دی روک دی نو خزه به تر هغه پوري او خې خزه شته اوسم دا سړي خزي موجود دي الله دې داغي عمرونو کې ډېر خیر واچي چې داغي خاوندان لوک شوی دي او هغه د خاوند نوم نه دی غسته ډېر پیشکش وته شوی افر وته شوی دی فتوی او کډې د فتوی راوړې خو زموږ د امام ابو حنیفه مذهب باندې زما عمل له چې سلور اتیا کاله پس با حاکم ملاو نشو نو بیا خاون کوم سلور اتیا کاله زمانہ بیا چې څوک پاتې کېدی شي مقصد دا دی اگر چې مفتابهی قول نن سبا د امام مالک خلک پیش کوي او خو موږ په مذهب د امام مالک نه یو کنه موږ په مذهب د چایو امام ابو حنیفه رحم الله نو زشت خاون ها هو د مر پته ولګی دا چې مر شو ثبوت میلاو شو بشکا د خپل خاون د من نرستو هغه سلام میاش له سوځي به انتظار کوي نه پس بیا دغه ته نکاح اجازه ته دا بل د خزه اکثر چې د کمی خزه خاون مل شي کنه نو دا خزه بیا نیوکه کوي یو مو ټلیفون کوي بلم پسې زی اگر چې سلور میاشتې لا پوره شي ویني دی په دوران کې ګوره چا سره بخنه کې وعد او عید ما سره دی او ډیره خطا سوچا د کشمکه وي بس چې زما زمانہ دا خبره غدام حرام دی نه یاد ساتي نه واپس رشتہ دار زی او نه به هغه چاته افر کوي ها سو پوری ولا تعزم عقده النکاح قسم کوي د غټه د نکاح سو پور جداغه زمانه د عدت پوره شوی نه ده زمانه د عدت داغه سلور میاشت لس رزی دی لس رزی سلور میاشت د خزی پوره شوی سلوی خزی د خزی په خپل خاون باندې غم دی سلوی اختی د هغه خزی دا چې داغه خاون مرشه سلوی اختی داغه دا نن سبا چا سلوی اختی جوړه کړي یعنی چې داغه سلوخت پوری داغه خپل بیماری وی وینه راځي مونږ پاغي منه ده تلاوت پاغي منه او دویم داغه زنانه سلوختی چې هغه خاون دی مرشي نو سلوي خرجبا په خپل خاون باندې داغي غم نه نه چا سلوخت جوړه کړي اصل وخته نه هاي او دغه جوړ کړي الکه دیګونه په خوم څه چلې پلار سل ویختي می ده نیکه سل ویختي می ده مور سل ویختي می ده سل ویختي د خزه دا غوړې ښا په دې طریقه باندې نو دا احکام قران مونږ ته ذکر کوي چې په دې عمل وکړي په دې مونږ کله عمل کوو قراوی د دې سوار لس پنځل لس حرام کړو شو خزونه علاوه تاسو د پانو ټول خزه روا دي بس دا مخه ته نیسا چې دا پنځل لس چې ته دا نشم د پنځل لس خزونه علاوه نور خزه تا د پاره هو قران الا ما ملکت ایمانکم وینځه اگر چې خاوند موجود دی نو دا غي سره نکاح وکا اجازه د خاوند نشته دا غي سره نکاح کی خو چې وینځه ده دی وینځه او اسیده کې فرق دی د اسید خزه خاون موجود دی اجازت شوه دی او کنه دی شوه خو چې نکاح شتا نو پس د نکاح نه داغه نکاح نه سکی او د وینځه خ خاون موجود دی ته اوس نکاح کولې شي وینځه د کسنګا ها د کفارو د مسلمانانو منځ کې جنگونه راځي د صحابه او د کافرو منځ کې جنگونه برالل اوس هم د مسلمانانو او کفارو منځ کې جنگونه دي نو چې هغه د کافرو نه مسلمانانو لاستا کمی زنانه رااله هغه ته وینځي وای دا هغه حکم سورته مجادله سورته ممتحنه کې ذکر کړي ولا ترجعوهن الى الكفار هغه خزه کافرو ته مو واپس کوي چې خزه نه دي ها هغه چې دا غي خاون الته موجود دی دا غي په ایواز کې چې په دې خزه سوره خرچه شوې ده هغه کافر ته واده کا واده استا د خزه مہر او خزه زما ده بس ها او بغیر د نکاح نه چې وین زرالا د چا په ملکیت کې هغه د پاره جایز ده هو چې بل څوک هغه علي مالک موجود نه هغه بیا اوس نکاح تړي د مالک په اجازه باندې د سبایا د ځان له بیا قران د احکام ذکر کوي غلامان دي وینځي دي دا ځان له قران وایي د شتنی کا خزا اربان حرام ده الا ما ملکت ایمانکم مگر وینځي دلا اگر وادي کتاب الله علیکم وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالکم نو الله دې دا احکام موږ پابند پدې جوړ کی چې پدې احکام موږ پابند شو سورته نساء چې په صحیح طریقه باندې رائج شي ان شاء الله زموږ معاشره سميږي د څو د چا جرأت بنین چې وي خځه ته وګوري د چا جرأت بنین چې د چا په لکه کم خويندې ده دا ټول زنانا زمنګ امزول داسې ګوره لکه دا زما خور ده نو خور ته خلک په بدی ګوري ا کشرانو ماشومانو ته دا څه ګوره لکه دا زما لوریانی دي نو لور ته خلک په بدی ګوري او مشرانو زنانو لدا څه ګوره لکه په منځره ده میندو نو مو ته خلک په بد نسبت ګوري نو دا بازي په خوندا هسکولون نه چټي شي مدرسو نه راځي بازارونو کې ګرځي دا چا خپل خپل ضرورتونه نه باز به خواندا اغا دغه بیا نه موري یا به نه خوري یا به نه لوري نه به لول لري نه به خول لري تعلقونه ساتي آت پلار غریبانات لین شي کله ول خپل ګوري کله او ته سر ته ګوري کله او تعلق ساتي کله ټلیفون نمبر ورلوري کله سکه کله سکه زمنګ معاشره اکثر زمنګ نن تعلیمی اداري جنکه دینه غریبانان مجبور شي او خپل تعلیم ته نیمګړې پاتې شي حالات داسې نن جوړ دي کاغه دینی ماحول نه دي ام خرې غریبانان او کاغه انګریزي دغه دي نو ام د خزر لپاره تعلیم ضروری دی هم خو چې په سي طریقې خونن دا خلک سي تعلیم ته زرانه پریدینه په دوارو طریقو باندې دا حرام دي منه دي پردې خزر ته قتل حرام دي ناروا دي اگر چې ستاسو سره نکاح صحیح کیږي کرشته کې هم دا خو خو ګوره به وته نه سورته نساء سورته نور کې درنا درنا سورته پای کې الله یقول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم پیغمبر مؤمنانو ته وای نو جوانانو ته سړو ته چې خپل نظرونه د زنانو نه کته کی کته ګوري او خپل شرمګاهونو خیال ساتي بس مسله حل او زنانو د پارم حکم دی وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن پیغمبره د مسلمانانو زنانو د وای مؤمنانو د چې ایمان داویداری دي چې هغه بکته ګوري او پردو نارینو الکانو ته بنو ګوري نو چې یو بل ته نو ګوري معاشره خپل سمي الکه خپل او چې دا یو ځای کې دا پروګرامونه جوړي یو ځای کې کې ناس پاستا دا خو بالکل د قران او د احادیث د نصوصو نه خلاف دی ښا خلق ملک کې خامخا نقصان جوړیږي ها وی یو ځای کنه یو یو ځای من دی کولا جمعه تا راتل د خو ولې من دی ته مو سوچ کوو یو جماعت سره مونږ دی یو ځان لمونږ دی جماعت سره مونږ او ویش درجه ثواب دی دا موږ کته ځان له وکي د جمعې نه علاوم ځان لا نو یو درجه ثواب تعالی ملاو شو او چې دا موږ ته د جماعت سره وکي نو تعالی او ویش درجه ثواب ملاو شو 127 او 1 درجه څه فرق دی او د زنانه لپاره په کور کې موس کول په پرده کې هغه له دورک ثواب ملاويږي د اوويشتو درجو ثواب خزه ته په کور کې ملاويږي د موس کولو ولی جمعه ته ناراضي ځکه جمعه ته منکړي پیغمبر الله چې جمعات کې د نارینو د زنانو خلق پل یو ځایواله جوړیږي د سره معاشره خرابېږي نو چې سات صف کې ولاله صف کې سره کله باغې ته ګوري پوته بوله ګوري کله به لاسونو ته ګوري کله به ته بنگلوس کله به وتا کله باغتا ته ګوري تګ او راتګ د سره مسائل پیدا کیږي نو د دې وجنه داسې سيزونو تتلل چې پای کې د پردې تنظیم نه دا من لري او چې په پرده کې زی خاص کونه زمنګ شته الحمدلله د زنانو مشتا د لکانو مشتا ادارې شته یونیورسيټي شته دارنګي مدرسې شته نو نوجوانانو له پکارداري چې د زنانو تکتل دامن دی او حرام دی ولې خپل تعلیمونه غریبانو باسي هغه ډیرو نه مونږ ګورو اورو یره وي مونږ مجبور شو د حالاتو د وجنه کله یو ځای نوجوان ناسي کله بل ځای ناسي کله مونږ څنګه کله ټلیفون نه کوي کله سکه نو دی وجنه دا من دي مونږ له پکارداري چې مونږ خپل کشران داسې ګڼو چې سکول ته ځي مدرسې ته ځي چې دا زما لور ده خپل امزول داسې غنو لکه پشان د خپل خويندو او مشرانی جنکی استادانی مثال موږ داسې غنو لکه د خپل میندو پشان ان شاء الله دا ټول زمو خويندې میندې بیا مسائل اسان دي او کنه داسې لکه د حیواناتو غوندي نو مسائل وینې سميږي ها او مسائل به ټیم په ټیم ګندګي موږ ته مسائل پیدا کیږي هغه ته نور مسائل دی لکه دا حیواناتو په نورو هغه بیا پته راځي بیا نه یو بل بیا سریکې او شلې لکه دا زناورو په ځنګل کې چې هغه بیا خپل پر دې نه ګوري بیا الله دې زموږ په حال باندې رحم وکي الله زموږ معاشري سم کې واخر او دوان الحمدلله رب العالمین محترم اوریدونکو دا به تاسو لا الجنت خوشبو محل اینڈ اسلامی رنگټون سنټر دوبنده بازار جانګيري کې د مدینه مسجد سره په خوا کې دکان نمبر 15 کې د فصیح الله سره ملاويږي او د دینه علاوه به تاسو لا د علماو تقاریر او د ناتخوانانو بهترین ناتخوانی او د قرا حضراتو تلاوت قران د میموري کارت په ذریعه سره هم ترلاسه کېدې شي